د سورۃ الفاتحه داوا وا چې لا اله الا الله دا الله رب العزت وحدانیت او دا الله رب العزت یواله بیانو هغه باندې دوه دلیلونه بیان کړل یو دلیل د پیدایش د الله چې پیدا کون کې الله دی ټول صفات هغه لو معنا دویم دلیل د ربوبیت پالنه کوونکې تربیت کوونکې الله دی نو چې څنګه تربیت د الله صفت منی پالنه د الله صفت منی دا نورم د الله صفاتونه ومنه یوازې دریم دلیل ذکر کړي صفات د رحمت او د برکت چې خیر او برکت غرزون کې او خیر او برکت اچون کې په هر څه کې یک یوازې الله دی نو چې په ټولو رحمتونو کې او په ټولو برکتونو کې د یو الله رب العزت محتاج په ټولو برکتونو او رحمتونو کې دا الله محتاج او هغه دا الله رب العزت د طرف نه مني دا نور صفاتونه دا هم یکی आवाज دا الله همنا او صرف د الله رب العزت عبادت وکا او هغه تر مدد شوایا نو دا بل دلیل ذکر کړي الرحمن الرحیم د دې وضاحت کې یو خبره د رحمت مطلب چې د رحمت څه مطلب دی لکه هر صفت سره موږ د هغه مقصد وي الہیت د الله صفاتو نو الہیت څه ته وایي ربوبیت رب د الله صفاتو نو ربوبیت څه ته وایي نو رحمان رحیم دا د الله رب العزت صفت ته نو رحمت څه ته وایي او الله رحمان دی الله رحیم دی د دې څه مقصد دی دوی مدا دا چې د رحمان او د رحیم دې ځای کې د ذکر کولو په سر د دې صورت کې سورۃ الفاتحه کې او د قران په سر کې دراوړلو مقصد او درېما د رحمان او د رحیم فرق چې د رحمان او د رحیم څه فرق دی او سلورما په بسم الله کې عمر اوړو الرحمن الرحیم او دلته دوباره ذکر کړل دې دوباره ذکر کولو څه مقصد دی دې یو څو خبرو لړن لړن وضاحت کوو د پوهې لپاره اولنې خبره رحمت مهربانه ته وي احسان کول ته وي احسان کول ته وي ترس کول ته دیتا رحمت وي الرحمن او الرحیم دا الله رب العزت رحمتونه قران کریم کې هغه ډیر زیات دي چې الله په څه طریقه مهرباني کوي او کم احسانات کوي نو هغه ډیر زیات دي پیدائش پیدا کولم د الله رب العزت رحمت ته بیا ډوډۍ غذا ورکول داوم د دا الله رحمت ته او دا تربیت کول اوم د بدن او اوم د روح دا هم د الله رب العزت رحمت ته شپه ورځ راوستل او شپه کله ختمول ورځ را اوستل ورځ ختمول شپه را اوستل دا ټول د الله رب العزت رحمتونه دي نو دوه قسمه رحمتونه دي یو دی رحمتونه عام رحمتونه دو قسم دي یو عام رحمتونه دي چې په هر چا یې کړی دي یوازې په انسانانو نه په سارو او په زناورو باندې هم کړی دي دویم قسم رحمتونه دي خاص خاص رحمتونه چې الله رب العزت په خپل خاص خلکو باندې کوي په خاصو په خاصانو باندې کوي خاصانو باندې کوي هر چا باندې نه کوي عام رحمتونه لکه د پیدا کول شو ډوډۍ خوراک ور کول شو مال دولت ور کول شو مالونه دولتونه زمکی جیدادونه بینک بیلنس دا ور کول شو دا عام رحمتونه دي دا الله رب العزت هر چاله ور کوي ان تر دې چې کافر له هم ور کوي دویم خاص رحمتونه دي نو دا الله رب العزت هر چاله نو ور کوي دا دا الله رب العزت انتخاب وی دا الله رب العزت خوښ شین واغی لور کی په دې ځای کې دا دوه نعمتونه راوړي دي دا دوه صفاتونه د الله الرحمن او الرحیم دا د قران کریم ابتدا ده د قران کریم ابتدا دا او شروع کیدل دي او دا د دې لپاره د ځای کې ذکر کړل رحمت رحمت صفات د الله راوړو مخ کیوی الہم الله دی رب او تربیت کوونکې هم الله دی نو که چا دا ویل چې یاره د الله رب العزت په دې با تربیت کې او په دې پالنه کې وکیدې شي سختی وي او دا به بنده ته برداشت کول ګران وي او د دې به بنده برداشت اونکي نو وینا الرحمن الرحیم دا الله رب العزت تربیت او دا الله رب العزت پالنا دا الله رب العزت حکمونه او نظام دا رحمت هو رحمت ته قران کریم رحمت ته ورحمت ربک خیر مما یجمعون قران کریم رحمت او رحمت ته نو کسوک د الله مهربانه حاصلول غواړي نو هغه د قران کریم لراشي دا د الله مهرباني ده دې کې سختی نشته ده که یو سړی وای چې دې کې سختی ده دې کې وحشت او بربریت نشته ده که یو سړی وای چې دا نظام سخت دی او دې کې د لاس پری کولی او دې کې سرونه کټ کولی دې کې په درو باندې وهلی دا ټول رحمت ته خو تلک زړه صفا کا او راشه دی خوالا نو تا ته پته ولګي چې دې کې څومره مهربانه پټې دند پرتی دي دې وجنه دا صفاتونه راوړل قران کریم کې وګوره الرحمن لن او الرحیم سورته رحمان کې سوئی الرحمن علم القرآن عالمان هم بیانې پیغمبر علی السلام هم بیان کړل دي نو بیان عام هو الرحیم فساكتبها للذین یتقون هغه خاص رحمت اوس قبل اول او د دې قران کریم اهل ګرځول قران کریم لرا واستل قران کریم ته کینول قران کریم زړه ته کوزاول قران کریم عمل ته دغه خاص رحمت ته خاص رحمت دی نو بیان الله عام کړی دی ټول خلکو ته بیان کړی دی دای رحمانیت او رحیمیت چې څوک الله قبول کی او اهل د قران کریم وګرځي بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فضل د الله قران هغه عام وبرحمته چې تعالی قران په لاس کې درکو نو په دې خوشاله شه نقصان دی قابل است لیکن لا علی الدوام فیض سعادت شو بار کس برابر است باران په ټول ازمکه باندې یو شانتی وریږي خو ځن ازمکه ته فائدہ واخلي او ځن ازمکه ته فائدہ وانخلي نو دا د ازمکه نقصانی دا د بیانون کی نقصان نوي که یو سړی وي چې فلان کی ځای کې درس وشو او هغه ځای کې خلکو جنگ جوړ شو نو دا خو د خلکو نقصانو دا خو د قران نقصان نو دا د قبلون کی نقصان نه نقصان ذی قابل السلاکن لا علی الدوام نقصان د قبلون کی دی خو خواري و سره کو همیشه نه دی خدای به خو کی فیضه سعادت شو بهر کس برابر است دا الله فیضان هغه هر یو ته برابر دی نو قران یو شانتی وریږي یو شانتی بیانېږي څوک فائدہ واخلي څوک فائدہ وانخلي په چار یک شنو کینو پچا باندې بد اثر وکي او رحمان او رحیم راوړو چې قران کریم الله عام بیانې قبل اون کی وسی خاص هغه هم د الله رحمتي نو رحمان عام او رحیم خاص عام رحمتونه او خاص رحمتونه یو عالم پلار روانو وی قتل چې بادشاہ راغی بادشاہ سلامت او دا ډیر ټیسټ پاس کړي زبردست خوخه ده مونږ خو دل ټوله را سبقونه هم وایو د دین کاروم کوو ټوله را دل دین کوو مونږ دغه شان دي خرا هم نشته او غته وګورته مسنګ روان دي تا کوم نه کوي دلاو اسړه کې داسې دا راځي کنه طبيعي طور اسراشي کله کله چې باران یو گاڑی خوشی رواني طالب و تلاش وای نو بیا رستو خیره نه کوي هر دللې گاڑی ور کړې موږ ته سو قدریم نه انو دا طالب چې کم نو کلا کلا دغی معمولی سے لکه داسې وګم غونتی تیر شو داسې پاسنه القاو شو زړه ته الهام شو نو بدل کوم پونه شو زړه ته الهام شو خانو بدل کوم تا با دا غي دا وتا خدا با غل ور کوم دا غلا با بدل کوم فإن العلم يبقى لا يزال رزينا قسمت الجبار فينا والله ستاسو ویش باندې ډیر خوشاله یو لنا علم وللجهال مالو موږ له علم راکړ قرآن او عوام او نور خلکو له څور کو مال ورکو فإن المال يفني يفنى عن قريب مال بډیر زر ختم شي وإن العلم يبقى لا يزال او علم باندې ختمېدل او فنا نو دا رحمتونه ای عام الله تعالی ورکی خاص الله تعالی رحمت تیرے اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان نو الله دا رحمتونه خو دي په اغیاروم دي برق ګرتی ہے تو بیچاره نو الرحمن او الرحیم عام رحمتونه او خاص رحمتونه خاص رحمتونه الله خپل خاصانو لور کوي د دې فرقونه څه دي الرحمن او د الرحیم یو معنا ده کسنا فرقونه پکشته نو چې ټکی دوی نو خود به سمانی دوا یو مطلب خو مونږ وی الرحمن د عام مهربان والا او الرحیم د خاصو مهربان دویم الرحمن الرحیم رحمتنا دو قسم وی یو داسی چې ورته ګوري نو مهرباني ښکاری دین ته چې ګوري نو مهرباني نه ښکاری خو یې څه شي لکه یو د پلار مهرباني یو د مور د مور مهرباني داسي چې لکه سحر ک طالب جان د مدرسې نه کور ته لاړ شي د جمعې پر سحر دی پلار وی پاسه وی جنې دالکو پاسه موږ لا پاسه مور یو تاسو وي پرې د ټول اپ تای کړی دي نن دیو دی کنه په دې پوری کنه مور ظاهری راحت ته ګوري ظاهری څه ته ګوري راحت ته ګوري پلار ظاهری تکلیف ته خیر دی بچي برداشت کی خو چرستو کمال ته ورسی رستو څه تورسي کمال تا نو الرحمن هغه مهربانه چې ظاهر کې مهربانه ښکاری هغه ډوړای خوراک وبسکل دا ظاهر کې ښکاری مهربانه او الرحیم هغه مهربانه چې ظاهر کې مهرباني ښکاری نه لکه د پلار او د استاد سپیړه دا ظاهر کې خو مهرباني نه ښکاري خدا صدا مهرباني الله که تکلیف راولي دام صدا تب در باندې راولي دام صدا مهرباني دا قرضه در باندې راولي دام صدا مهرباني دا پوهیږي کنه تکلیف راولي جیل راولي وهله او ټکول راولي کنزل راولي دام صدا په دغه ټیم کې چې ته څنګه الله یادای دا سی بل ټیم کې یادای او بڑا مزه کرسی ان مع العسر یسرا تاسو چې زین کې کوم مطلب دی کنه هغه باندې لګرات کوم ان مع العسر یسرا زین کې عام مطلب دا دی چې تکلیف پسې الله سره ولي دا غلط دی ان بعد العسر خو نه دی ان مع العسر دی باویت او معیت کې خو طالبان وایي چې فرق دی پس د تکلیف نه نه هغه ځان له خبره ده مع العسر یسرا د دې تکلیف په ټیم کې عین یو یسر دی د دې تکلیف سره یو سره یسر دی هغه دار چې په دې تکلیف کې تسن درس کې الله یادای نو داسې پراته بیا نه یادای دا الله دا یادول یو لوی رحمت دی نالم و ترسم کې او باور کنا نالم و ترسم کې او باور کنا کې استرحم جور راکم تر کنا اوم جاړما اوم یریګما چې اسه نه په دې جړا مې باورو کی او دا تکلیف را نه لر نه کی چتا ا تکلیف را نه لری نه کی شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی مرجان کې ځنې ځایونه په بیماری کې لیکلي دي انو هغه کې هغه کې لیکلي کتبتو فی مرضی الحبیب دا ما په خپل محبوب بیماری کې لیکلي دي چې ما ته دا بیماری ډیره خوښه و غواړي بنا غواړي با بیماری تکلیف مصیبت په غواړي خو چې راغی نو رحمت په حساب دی دې کې زبردست حکمتونه دی بیان الرحیم په بنه شوي کنه نو الرحیم هغه رحمتونه چې دا غي شکل د رحمتونو نه وي ظاهر کې رحمت نه ښکاری حقیقت کې غسوي یوسف چې کوی ته نه غورځیدلې نو څنګه به د مصر په تخت باندې جلوه افروز شوی و یوسف چې کوی ته نه غورځیدلې سن به د بادشاہ محل ته رسیدلې وو او کو بادشاہ محل کې په زلیخه نه وې مینه شوی او جیل ته نه وې تلې نو سن به چې کمندونو د بادشاہ تخت را رسیدلې وو لک صبر خو کا کنه خو لک برداشت وکا دا غستا باندې اوس وخت راغی رحیم مهربانه خاص مهربانه کی نو لک خو به لک تکلیف برداشت کا کنه دا رحمت ته څه شه نو الرحمن الرحیم چې دا د لارې تکلیفونه برداشت نه کینو قران به واوري دا څه خو بکره الرحمن الرحیم عام مهرب الرحمن دریم فرق داوی الرحمن دا چې کم دنو هغه مهربانه چې غټي غټي دي غاټي غاټي مهربانه هم څوک کوي الرحیم خو نړۍ بیرای ګورې چا تاواله کړی ندی که څوک دا وی چې غټ غټ کارونه خدای پاک خدا واړو واړې مې ربانه زمونږ دی واړو باباګانو باباګانو ته اخون بابا تا دا چې کمنو گزار و بای تا دې ته سکړی دي حواله کړی دي جوړه باباګانو ته جوړه باباګانو ته پکې څه نشته الرحیم الرحیم النری بیری واړه نو مګنا نری بیری نری نری اغه رحمتونه کوم کوم سوکته الرحمن بجلائل النعم والرحیم بدقائقها ټول رحمتونه د الله رب العزت سره دي بل فرق دا دی الرحمن لوی دې مهربان چا به ویل چې دا په کوم راځي نو د جمعې پر ورځ بلوي مهرباني د جمعې په شپه نو جمعه شپه به سړاو نه دا په کوم شپه به ډیر مهربان کال په شپه د سلويختای ځکه چې کله کله خو دفترونه بنديږي هم اتوار پر زوم چټي کله او ته کتارونه څه چوي نو الرحیم دا رحمت دا غوی دی بس کوي نه چټي پکې الرحمن لوی لوی رحمتونه کوي او الرحیم هر وخت یې کوي څنګه کوي هر وخت یې چټي پکې نورم فرقونه شته الرحمن الرحیم دا رحمانیت او رحمت صفت قران کریم کې الله رب العزت ځان له ثابت کړی دی او د غیر نه نفي کړی دی چې څه طریقې سره الله رحمتونه کوي دا څه بل څوک کولای نشي بل څوک دا څه نشي کولای سورته انعام دولسم کې موي سورت مومن وم کې موي توهاش پغم کې هم فرقان یو کم شپیتم کې موي دا ټول چې کم دنو رحمتونه الله لدی فاتحه کې هم ویلو بسم الله کې الرحمن الرحیم او بیا دوباره وی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم نو دا دوباره نه دی بسم الله الرحمن الرحیم ځان لا یاد ته او ځان لا خبره ده سورته فاتحه ده الحمدلله رب العالمین نه ده په سورته فاتحه کې خود و پیرې نه دراغله بسم الله سو فاتحه سره خو عیسی ته نه نه اگر چې تړلې و سره ده خو عیسی خو ته نه نه ده او ځنی امامان وی چې دته نه هغه وی دای بیا دوزل راوړو زکه چې مخ کې چې کمندنو الله او رب ذکر شو نو که څه چا په زړه کې سیاره راغلی وي نو دا غي یاره د ختمولو لپاره وي الرحمن الرحیم چې الله ډیر مهربان دی الرحمن الرحیم نام مهربان والا زنو خاص مهربان والا مالک یوم الدین سالورم دلیل ذکر کړي په داوا باندې په دې ځمکه او په اسمانونو کې اختیارات د بل چا چلیږي نه ځان ته وګوره چې یو اوچته کې نو بیا بل اوچته ول شي نو ته د څه اختیار مندي کې اختیار مندي او وای چې زوم ځان ته سواما نو ځکه نری نو دا سین چې کم نه د بی د ځای نه خارج کا دا بی چې دا د شوندو په سره دا کیږي زه ته نر شدې ځکه سین وای دا ته وای چې زوم سیم کنه نو دې ځای کې سین وایا یا دا بی د تعالو نو وایا چې دا جب تعالو ته بوزه او التنه بی ادا کی ځکه نری نو وی وایا نو څنګه وای چې زوزان ته سوام ای شیم نه سړیا واقدار اختیارمن هغه یک کی आवाज سوک دی الله دی دا سلورم دلیل ذکر کړي مالک لكل شيء هو الله ما مالک اختیارمن چې دی نو هغه یکی आवाज الله رب العزت ته د دې معنی چې دا نو ځنه وی مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د بدلی دی دا معنی به ټیک نی دا معنی د مالک یوم الدین دا د مالک یوم الدین دا معنی نه ده دا یو قرات دی چې مالک یوم الدین چې د میم لاندو کې را تاو کې مالک یوم الدین نو مالک بیا بادشاہ ته وي نو دا هغه معنی دا مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د بدلی دا زمنګ مخه ته چې دینو د میم د پاسه الف ته نو د دې معنی وکای مالک اختیارمن واقدار دا معنی وکای مالک یوم الدین مالک دی او اختیارمند او راځي د بدلی د سلورم نمبر دلیل راوړو مخکې د الله رب العزت رحمت ذکر کو چې الله ډیر مهربان دی نو بیا با اوس چا د رحمت د الله نه غلطه फायदा غوښتي وا چې ما الله سي مهربان دی بس چې څه کای نو کوا چې څه کای نو کوا او بس الله رب العزت ته کمندنو مهربان بادشاہ دی او الله مهربان دی پلان کې بابا پلان کې بابا هغه به هم تنه د قیامت پر ورځ بیا سکی خلاص کی اب هم تخلاص کی نه مالک یوم الدین د قیامت درز اختیارات صرف الله سره دي دا ونوي چې مالک یوم القیامه یعنی مالک یوم الدین وی مالک دې د ورځې د بدلی د بدلی د ورځې مالک ته یعنی غیرت ته د بدلی ورځ وی انت چې سمې لاویږي نو سن نیوی نه دي طالب سن نیوی نه درکې خو چې سدي کړی دي نه اک کې بدله بدل کوي نو بس چې د سدي په ځان سود دي نو اک کارونه وکا چې داغه بدله درته شي ملاوي نو یو د مالک مختصر وضاحت او دویم د یوم الدین مالک خو مطلب اختیارمن شو ټول اختیارات چې دي نو هغه دی کی आवाज الله تعالی دی دا قران کریم کې یو لوی مضمون دی چې تصرف او اختیار د چا چلیږي دا الله تصرفات او اختیارات دا دیو الله دی ځنې خلک کوئی د پلان کی گفت نه بدلیږي دا غلطه خبره ده واقدار او اختیارمن هغه څوک دی الله دی کله بر اختیارات دي کله خکته اختیارات دي سچ اسمانونو کې دي او سچ زمکو کې دي نو د ټولو اختیارات د چا دي دا الله دي او سچ امیل د دې کې دي نو انسان پنځپټیا ستا اختیارات هم د چا دي دا الله دي دا نه لګینی چې ستا اختیارات هغه د بل چا په لاس کې شو نو اختیارمن یکی आवाज الله تعالی دی او په دې کې د مشرکانو یوې غلط عقیده باندې ردوم کو چې هغه عقیده وا د شفاعت قهری شفاعت قهری سفارش شفاعت سفارش ته وي او قهری معنا بیخوخه یعنی بے خوخه سفارش چې دا الله رب العزت خوخه نوي او څوک سفارشو کی او دا الله رب العزت باندې یو کارو کی او دا الله نی خوخه وی کی په لکه یو سړی تانی او تحصیل تزي ای سی چو ته کوی چې پلان کې کار را لوکا او هغه وی نه کوم بالکل بالکل نه کوم د قانون خلاف ورزي نه کوم د سړی د چارو غونته وی دی خورا شه ا غزا کې ورشه د د چې کمندنو پلار دی یا بیگم صاحب ناسته ده د ا غاړې پر راخاو شه د لړو هغه کس ته وی یاره دا زمونږه سچو سب سره کار دی او بالکل او ته یې صحیح ده دا ورشه او ته ټلیفون کی دا لک مونږه درولې ګا زمونږ ډیر خاص وکې دی چې د سینو او کا ټیک شي جی ټیک شي دې چل ترل شي او ته وی سچو سب ته وی نه میکاو نه مې کوو دلا او د بابا خپل را باندې ډیر ګران دا یې چې څه په خپل خو خو ها صحیح ده کنه دا داغه د پاسه بلی سي چوراغي کور کمانډر نو د کور کمانډر په زور کو نو هغه چې کمندونو په زور اور شو ناکار یو کو ته پښتانه وي ځنی مینت د زور بدتري ځنې مینت وي د زور سوي بدتري د شفاعت قهري دا مطلب نه دی چې ګینه مشرکانو دا چې څوک منل چې په الله زور ورو دا به ویلا کم کافری چې دا وایي چې دا د دا خدا ابو جهل قدم نه چې ګینه په الله څوک زور ورشته د دې زورورتیا نه مطلب د مینې زورورتیا و چې پښتانه به داغونه داسې تعبیر کو ګوره اوس هاوس به ته یاد شي چې زمونږ غمنینا او د دې غرض کینا پنجابیان څنګه وای ہمارا مانتا نہیں اور ان لوگوں کا ٹھالتا نہیں زمونږه مانی نه وای او د دې هغه رات کینا د دې څه مطلب یعنی الله رب العزت د دې سره مینه زیاته ده نو چې دوی ورته سووي نو الله د دې د وجه نه خپل اراده پری دی وته وي چې زتا څه کوي هو کی یا الله غکارو کی چې د دې کم خوخي نو دا خدای الله د خوخه نه بغیر وکنه نو د دی وجنا د دی عقیده د ګند کېدو د پاره استادانو د دینه تعبیرو کو شفاعت قهری چې دا داسې ویګری چې دا په الله زور اور دی نه په الله خو زور اور نه بني خدای مطلب وو یعنی هغه سفارش چې بغیر د خوخه د الله نه نو مشرکان او کافرانو بوي ها اولای شفاعنا عند الله مونږه چې دوی ته وایو نو دوی بس الله رب العزت نه مونږ له وصولی کوي مونږ له الله نه وصولی کوي نو اختیارمن څوک دی الله دی دا الله رب العزت د پاسه د چا اختیار نه چلیږي یو شفاعت اجازت دی چې الله تعالی اجازت ورکړي پیغمبر لا عالم لا حافظ لا حاجی لا چې دا کسان دي دوزخ تلو ته دي دوزخ والدي خو عقیده خلا ایمان اشتره څه خدمتونه هم کړی دي خو ګناونه سیوا شوی دي ستځي دوزخ ته دي نو دانه دا چې زما قانون دا دی کې چې دی د جنت لونه خلاف دي نه ایمان پکشته جنت ته کذب او ظلم نو سوکرانم بندولې نشي خو تاسو مخ پیوچتو ما انو کچرتا تاسو د دې سفارش کوئ نو زم جنت ته بوزما خو که تاسو یې څه کوئ پوه نه شوي جوړي که تاسو یې سفارش کوئ نو زه جنت ته کوم تاسو له اجازه ته کړی دی سفارش کوئ نو الله یې سم څه تبوزي جنت تبوزي دا الله د قانون نوم نه خلاف دا الله د خوخ نوم نه دا خلاف خو صرف د دې سفارش کوونکی نمبر پیوچته په دې پوه نه شوي د عالم د حافظ د د قدر په زیاتې چې وګوره د په خلی جنت تر عالمه نو دا غي عزت په لګ الله جوړي نو دا د شفاعت دی اجازه ته خدا او په قیامت کې په دنیا کې صرف سړی ژوندۍ لا ژوندې مړول او ژوندول دواګانې کول شي او نور چې کمندونو سفارش دی اجازه هغه پس کی وی په قیامت کې دنیا کې ته کم نشته نو مشرکان واغه عقیده عمرت کوي مالک یوم الدین مالک دې د ورځې د بدلی یوم الدین رز د بدلی دین بدلی ته وي یو معنی بدله ده د قیامت رز د بدلو رز ده هغه غرض باندې چې تاسو کړی دی داغي بدله به ملاويږي نوې عملوم نکېږي او نوې سيزوم ناراضي تعالی خو بس چې سدي کړی دی نو داغي بدله به درته شي ملاو شي خپل عمل له خو په بل شکل کې به وویني د بدلی په شکل کې به سکی وویني بس اقصا دی امام ابو یوسف رحمه الله تعالی هارون رشید باچا د خط لګلو او ډیرو غت خط ته یو جلد کتاب کې هغه شاعر دی کتاب الخراج په نوم باندې پای کې شپېته او یا صفی امام ابو یوسف رحم الله هارون رشید باچا ته نصیحتونه لیکلي دي سخت سخت خبرې وته لیکلي دي او یو یو ته پکې دا لیکلي دا چې تب په نسب باندې ناس کوي چې زه دایمه او زه دایمه خو فإن دیان یوم الدین انما یجاز الناس باعمالهم لا بانصابهم واحسابهم د قیامت د ورځې بادشاہ چې دی د بدلی ورکون کې بادشاہ چې دی د بدلی د ورځ هغه په عمل بدلی ورکی په نسبونو بدلی په نسبونو باندې نه ورکی نو یوم الدین رز د بدلی دا د نبی رسول الله صلوات و سلام نکو عبد المطلب داغه په وخت یو بادشاہ مړ شو ظالم بادشاہ نو په خپل مرګ مړ شو نو د ته پته ولګی چې پلان کې بادشاہ مړ دی نو د د تاسو کو په خپل مرګ مړ دی که چا مړ کړی دی نو هغه وته په خپل مرګ مړ دی نو عبد المطلب سیبوی انی لا اعلم ان بعد اليوم يوم یجازا فيه الظالم ازما یقین پوخته په دې خبره چې د دې ورځې نرسته یو بل رسته چې الله په کې ظالم له بدلی ورکړي عبد المطلب صاحب وی وی زګه دا ظالم دی په خپل مرګ څنګه مړ شو خو معلومیږي چې د بدلی یو ورځ شته دی دا دنیا چې دنو دا عمل میدان دی دی کې چې کمنو الله بدلی نه ور کوي مت د نیک عمل بدلا غواړه او مچاله د بد عمل سزا غواړه چې ما ته یو خیا چې د بد عمل سزا ولا دلته ورکینو لنډه لیکړه وتا اسانه لیکړه په نو الته چې کم دنو د ظلم بدلی او د هر ساغه دی هغه ته یو مدین وای د بدلی او رضا او دا ځکه خاص کړه اختیارات خنونم د الله دی په دنیا کې هم د الله دی په برزخ کې په قبر کې هم د الله دی او په قیامت کې هم د الله دی خو قیامت دلته ذکر ذکر کو چې دنیا کې سنا ته داوی چلیږي یو سړی وی دا جمعات زمانه دا پټې زمونږ دی دا لار زمونږ دا دا داوه چلیږي اگر چې حقیقت کې مالک څوک دی الله دی خو آخرت کې بیا دا داوی هم نه چلیږي الله رب العزت په وی لمن الملک اليوم نو هیڅوک په غږم نه کوي الله وو لمن الملک اليوم نن اختیار د چا دی کس نه می عرب کې آج آدم زنن اغه دې څوک سام نشي غستلې الله په خپل جواب ورکی لله الواحد القهار صرف د الله حکومت ته اختیار د بل چا اختیارات نه چلیږي ځکه دا عرض ویلا او د دین د شریعت ته هم دین وای رسته به وضاحت راشي ان شاء الله الدین شریعت ته وای دی ټول زمونږ اسلام ته دې ته دین وای نو هغه ته د قیامت ته د دین رزو ویلا ځکه د دین بدله والته معلومیږي دا چې نن دلته سکړی دي او یاره ته انکار کړی دی دې پته په پسه کې لګي قیامت کې ځکه واته یوم الدین وی مالک یوم الدین مالک دې د ورځې د بدلی نو یو داوا او سلور دلیلونه په بیان کړل دې سلور واړو دلیلونه معلومه شو شیخ پیدا کون کې الله دې